ایا موږ تاسو په هدایت نه پته کړو تاسو هدایت موږ تاسو په هدایت نه خلاف تاسو هدایت بلکې تاسو په خپل مجرمان وای کمزوري متکبران تاسو بلکې تدبیر تاسو بل مکر لري تدبیر د شپې تدبیر تاسو د شپې او ورځې او تاسو کوی نه کوله چې موږ تاسو په الله باندې موږ تاسو الله شریکان کارې تخفي مانتیا یا اثر عمر کارا یا پټکړه هر کچې موږ عذاب اگر ظلم اغلاب قیدونه قیدونه قیدونه موږ ګرځوي په ستون دا کتاب زار اور کم دیر مدار جامع کرے نو لے گئے مونگا یوگلی کی جو ضرور کی اللہ قال مترکونا مگروی کی کچھ حال خلقو مونگا فاحش میں تفکی لگی شو کی کاری ہو ویل بی کافران مترکونا مونگا زیاد سن پر بار دا مال اللہ سنا او نہیں مونگا عزم وای به شکر زما پر اخر دې په پانه سره راوشي او قبول دا خبر دې دلیل تاسو مال دولت زیات ته په دې الله خوښ شو لكن اکثر خلک نه دي اموال تاسو اولاد تاسو بالذي هغه خاص لفظ نه دی تو قربکم تبدیزی که اندنا فضم الزلفان ذکر الا من آمنا کہ اسنا منقطع ہوئے لیکن من آمنا اسنا متصل ہوئے خیر فکر او باسا ذی اموال تاسو اولاد تاسو قصد هغه تاسو ذی من زمن زلفا الا اموال من آمنا وعمل صالحا مگر د هغه چا مال چې ایمان او عمل صالح لري دا مالونه پرې دي کوي الله دا څنګه پر ځاو دی بدل له زیات مشدد او زیات پاري فوج د عمل دی باندې او په غربات باندې خلک هم به خطرې دي هغه ځان چې ساي کې پیدا زموږ معاجزي موږ کمزوري ګڼي دا ځکه په حالت کې حاضر شي وایي رب زما پر اخیر څه په بار چا څه پیدا شي دا نو کموي او څه چې خرج کوي تاسو یو شی الله دا هغه وایي خلیفو الله دا هغه خلیفہ را لګي الله یې خلیفہ کېږي نه الله دا هغه بدل ورکوي فهو يخلف نو الله يخلف خلیفہ کوي لري چې خدای پاک دا خلیفہ ورکوي قائم مقام الله هو خرج ورکوي اور ما چې جمع کوم ضرور بیا وایي پرشتو ته آیا دا کسان تاسو عبادت کوم دي مشرکان قالوا وای فرشتي سبحانك خدای تعالی پاکي دا څه زمونږ مددګار چې والدینا بلکې دوی عبادت او پیریانو کوو څنګه یې پیریانو کوو چې پیریانو ته خبرې خو دی خسته کولې یا په دې ګودار کو تخکار کېدلو اکثر دې پاغي ماندار پس نن ورځ مالکان دې باید تاسو په ورځو په یوه ځوان او په ظالمان ته متقاضا ته ور هاي تاسو باغې تکلیف کله چې اوس لږ په دې مایته زموږ وایي وای دي ما هغه نه دې مګر یو سړی چې غواړي تاسو بلکې له هغې تاسو عبادت کوم شاو تاسو اوای دی نه دا قران مگر دروغ دی تخکړې شي مفترن تخکړې شي وای کافرن د پاره حق په بار حق کې هر کله شي حق ته هر کله شي د حق وای نه دا مگر جادو ظاهر دلی ورته موږ ته د کتابونو چې غوړي چې دغه معلومات تاسو درو دي دا یې ګره موږ دی لره دې ته مخ ستانه یې راوځي کې بیا خبره کو جواب بیا درې او تکذیب کړی هغه کسان چې مخ شي وکذب وما بلغ ذکر سید دا موجود خلق می اشاره ما لسمه هسي د هغه معلومات د اپینم چې کو خارو لمر کړی فقط زموږ سړي هغه مخکرو خلکو تجربه رسول کو پکې پکې نه څنګه زموږ کار دا شي تاسو ورته قل انما اعدكم تاسو نه تاسو به واحد په یو خبره په یو کلمه هغه ان تقوم الله چې ودرېږي الله لپاره د بل مقصد نو خالص ته خدای لپاره مثلا دوه دوه جګړه کې خلک دوه او پورا د ځان نه ثم تفکروا بیا سوچ وکړئ تعلمون ما بصاحب معلوم بکې تاسو تاسو په صاحب کې لیوان تو مشي دیوانه څه وایي کاڼي وایي جامې شته غړي وړي وایي دا دیوانه نه دې مګر یو کې ستاسو په پاتې مشکل عذاب ده وای نه غواړم ستاسو په دې مسله بدل ما چې څومره ستاسو په دې مدد استاسو کوم پیسې چې ما یې ستاسو نه دې بدل زما مګر په الله دې او الله په سم جواب وای رب زما ولي په حق سره باطل لري يقضي بالحق تل کې په حق باندې حق را لکي او باطل په ختمي واقف ته وایي وای راغه حق او نه شروع کی باطل بیا دوباره او نه دوباره کېږي وای که خطا شې ما خطا یې مو په خپل زما سره زما خپل خلال مدري په وجه هغه چې ما ته وحش کړی زما به شکر زما سمې قریب او دغه چې ولو ترا کې تویل یو باو کې چې په هیبت کې هیبت کې شي راشي فلا پو تنو په تیر د عذاب نه او خدوم له شي مکان لري د دې زینا دور تا په دې زینا لري باندې وقالوا آمنا به ایمان په دې باندې په الله باندې وان له څنګه به ثابت شي غیر تناوش مان نیول د ایمان نیول د ایمان کی په دنیا کې او په آخرت کې ایمان غواړي من مکان بعید لار زینه گویا کې د په لار زینه کې ناسي په قیامت کې ایمان دراته شي کله کې وقد کبروا دین قد حال دې مخکې کبر شي په دې باندې مخکې دې په زمانه تکلیف دنیا کې او د ګل غیب وشتل به کو شا په شا خبرې به کوله خبر بنو من مکان بعید لار مقام وحیل بینهم حائل بشری مکه وبین مشترود هغه دي شوق ساتي څه شي حیله وحیل الحیلته واقع بشي حائل د دې کومه کې او د هغه خواهشات کومه کې دی غواړي لکه څنګه چې د اشیاء سره د دې مشابه خلقو مخکې دي انهم كانوا في شك في شك یو په شک کې مرید چې هغه شک شکونه پیدا کوي بسم الله الرحمن الرحيم دې کې دلایل دي عقلي د توحید په معامله باندې د خدای په یووالي باندې او جال د خدای دي او د زور سفارش پکې نه کوي نه پرې سفارش کوي پکې راوړي او دا څلورم ځل پنځم ځل وایي صفا او کهف انعام فاتحه او داګه نه پس دا پنځم ځل دی چې په الحمد باندې شروع کیږي او دې لپاره چې وضاحت کوي چې دا ولې په دې شروع کېږي د دې مناسبت نه ده دا اول خدای له چې په ما قبل صورت کې ویلې شو چې مشرکان هلاک شو د مسلمان دشمنان او عذابون تلار ورسېدل نو په کار چې مسلمانان د خدای شکریا ادا کړي لکه مخکې تیر شي په خدای دا په ملي زموږ محمد الله رب العالمین دلته مرسته او د هغې نه پس د حمد په حاصل پورې وشو الحمد لله حمد دی الله لرا فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمان دوی مکوي فاطر معنی موجود هما من غیر مثال یحتوی نمونه مخکې نه و چې دا غي نمونه په شان جوړ کی نو څه قاعده و ایجاد د شی به د مخکې والي مثال او د مالک نه د نمونې نه او بیا د فطر معنا شته ورته وي بیا پیدا کول ته وي دا پکې نه جائل ملائکه رسول الله ګرځول دي فرشتو لره رسولان یا رسول چاته دي د الله او د فرشتو د پیغمبرانو په منځ کې واسطي دي د الله احکام رسي نو بعض خو عملا دي په نور کې صلاحيت موجود دي د الله احکام رسي وحي الهامات خيسته خوبونه پیغمبرانو رسول ته پس داګه وحي راوړي زړه کې خبره کوي خيسته خوبونه یا د الله او د مخلوق په منځ کې واسطې دي د الله تکویني امور خلقو ته رسوي لکه بارانونه هواګانې په دې مقرر دي په څرګند باندې یا د امام رازي خبره کوي چې حمد کله په نعمتونو وي نعم د الله شي په عاجل دي او عاجل دي په سورې سبا کې نعمت ته ایجاد او د حشر ته اشاره وه دلیل دا غي علم ما ذکر از ما خرج منها وما ذل السمان او په الحبري صورت کې الله سبحانه وایي چې زه به تاسو په دنیا آخرت کې پیدا کوم او بیا به باقی پاتې کوم د دې وجه دلته نعمت ته د بقا نه پاغې د الله حمدونه ویل شي او بیا فرشتي رسول دي معنا دا به راځي بندگان د الله تبارک رسیږي په قیامت کې په جنت کې به رسیږي او د الله حمد به بیانوي او احکام به رسیږي دغه څه ویل شي دا په کډنې مو شو جار ملائکه رسولان پیغمبران رسول دي د الله تکوینی اشیاء رسیږي تکوینی احکام و نفاق کی یا پر جنت کی با مسلمانان ته سراج مرسته دا شو مسله درې په جاهل ملایکه او اولی اجنحتین خواندان د پرشتي د څنګهونو سان خو معلوم شي ده کنه اوس دا خبره چې دا پرشتو څنګهونه چې دي دا یې حقیقت ته ونه اوس دا من جناب من معروف عند العرب باید ان نعرف حقیقته وکیفیته ولا نقول انه من ذي شتر الطائر حقیقت ته هغه هم ته معلوم نه دی نه دا چې مرغان غوندي دي په خبره پوه شو اب بیا یې شیطان په کتابونو کې مندلې چې پرشتي راغلي په مجلس کې ډېر ډېر راځي پړې ته موزي اجیرا غونډې جامې ته جوړې خپل بچو لپاره واه عندي حدیث خرافت دا غب شپ دی دوکي غلط خبرې دي مثلا دو دوا یو پرشتي دوا د بری درې درې درو لکه مخکې څنګه تاسو په پاتې شي چې په دې کې لفظ کې تکرار کې په معنا دواړو کې کوم په لفظ کې دغه دې حضور شوی دی په معنا کې چې کوم دې صفاتیت ته موصوف دي دغه څنګهونه په دوو دوو ورځو باندې په دریو دریو باندې په دوو او کوی چې نه دوه تکرار دوا درې تلو دوا د په کوه کې لفظي معنی دواړه یزيد فی الخلق زیاتوي الله پاک پیدائش مطلق کې د پرشتو پیدا کولو کوم ویل شي په عام کې ویل شي ما شاء الله زیات الله روشي کداوې د دغه پرشتو په څنګهونو کې زیاتې کین هم اکه نور اشیاء زیاته ور کین هم دلته په روان کا انسان پیدا کوي خستا بد شکل خو گواز خستا لیک نمکین سترګې دارنګه په دغه کې دام پکې مثال نه دي تاسو کوه بهشکه الله پاک پر خپل کوي سچ وسپړي الله ما يفتح ما شرطيه ده سچ وسپړي الله خلق د پاره سو وسپړي رحمت سپړل معنا وی دي چاته رحمت ورکړي فلا ممسک لها دا غي بندون کې نشته ما يمسك چې الله بن کې دا غي سپړدون کې نشته او رحمت په لفظ مؤنث ته د معنا په لحاظ رب الحال ساتي فضل دې احسان دې په دې لحاظ سره له ورته وای سره لها پکړو او الله زور ور دې خاوند حکمت دې وې دې آیات کې الله دا خلق را قطع کړو چې خلق اوسنه د هر سنه ما دغه شي ځان کټ کړي خدای ته متوجه شي او دا حاضرات الانقطاع لله تعالی الزام ما سوا وې راحت البال ان تغیرات موجب التغویش او تغییر بل چا پسې به خواوی مکه وي بل چا سره مکه وي خپل کې مو کله چې پیغمبر خدا به سلام وکړ نو هم دقش مضمون وي ها اللهم لا مانع لما اعطيت ته چې ورکه د هغه بندون کې نشي ولا مور کې مو چې بند کې نو څه کار خلاص کوي وزن په وطن کې خبرې ډېرې خېری دا خو له تاسو سم طالباني کنه په دې کلو کې په دې کورونو کې داخل شوی دا چې سړلا په سواد کې قصه کې خلکو وې ګروپ بابا لا یو څه داتلو دا غوګلونه وی وو نو پیر بابا ته وی چې دا یو زوی دا یو لور لاله زوی دې تلو راتلو تلو راتلو هغه ولګاو مطلب به دا چې په دغه وخت کې بس شونه بابا د لارې کوم چې بابا یې نو هغه ته راغلم نه کوته ویزه ما درې وځي دیش کسی هم دی ولې تاسو ولې بهر تقدیر او خبره دغه دي چې الله کوم شی بن کی نو دغه کولاون کې نشي چې الله کولاو کی دغه خبر نه وکړي ولا هم سره و مسلک ولا مسلک بس اشاره ته وکړه قبخي دا نه خواري خوانه شي هل من خالقین یا ایوہ الناس بونی احمد اللہ علیکم اے خلقو یاد کی احسان دا اللہ فضان باندی آیا اشتے سو پیدا کون کے سوا دا اللہ نا روزی تک رسول طرف دا اسمان نا باران گیا را ولی یا دا زمکی نا اشتے سو کو نشتی کرو حل من خالق لا الہ الا ہوا نشتی حقدار دا بندگئی موجود لا الہ موجود الا ہوا دا ہوا دا الہ دا زینا بدل لے ہاں مجھے بدل شی نو لا اله او محل دا غسو مبتدا وکنا سکی دا غي محل کو خانه چې دا اوس دا منغلي دا من دغه ته ته مبدي دي کوم کټ په حبا دي اصل کې محل مبتدا او خبر نو لا اله موجود الا هو فانا تفكون كم فاتا سو پکې دي اوس په نوم تسلی ور کوي کني نسبت درو کوي تا تا نو خفقېږي بنو ځکه تکذیب چې ډیرو غنو رسولانو پاکستان پر لپسې کړی او الله ته واپس د امور وی بل شاته بنئ الته بدل یا ایها الناس قیامت د قیامت خبره بهشکه وعده د الله په قیامت او په بعث باندې ثابت ده فلا تغرنکم الحیات دنیا دوکه دې کړی تاسو را ژوند دنیا کې تاسو څخه تکرار شي او کله تغیر شي ولا یغرنکم دوکه دې کړی تاسو بالله الله باندې چې الله تبارک وای دلته وای خلق وی عفو کریم رؤوف الرحیم الله بخون کې مهربان دی غفور رحیم دی کوا خیر دی خدای باندې معاف کی دا دوکه تاسو کی الغرورو هغه ډیر دوکه ورکوونکی دی مبالغ فی الغرور څوک دی شیطان هغه شیطان خلکو ډیر دوکه ورکوي هغه ته غرور ویلی شي یو ته غرور وایي یو ته غرور وایي غرور وسپي معنا شوه دوکه ورکوونکی غرور منې دوکه کېدل ان الشیطان لکم عدو شیطان ستاسو لپاره دشمن دی عداوتا عامتا قدیمتا لا تکاسو دی دشمن دی بخانه زبانه او هر چا لپاره دی او دا دشمنی ختمي کینو او جمله اسمیه او تاکید پکې فتخذو عدوا دشمن وګڼئ في مخالفتكم إياه في عقائلكم وأفعالكم وكون لا حذر منه في جميع أحوالكم فعقیدو کې دي مخالفت وکړي په کارونو کې او په یاره باندې اوسې کې پر حالات انما يدو حزبه دې خو بری خپل ډره چې څنګه خبره مونږ یې ته ډره وایي شیطان یکونو انجام د هغې دا دی راځي ځکه وته وایي جرت تبراشي خوشاله بشي چې شي د اصحاب السيد او استخوي هغه کسان چې کافر دي دغه پر عذاب شدید دی دا اوس بشارت هغه کسان چې ایمان او عمل صالح دغه پر مغفرت دی او جنت دی ایا پس دین هغه څه چې شرط نه کار عمل ده فرآو دی اوس غني حسن نه خپل نه کار عمل تخوای کی عقیده تا غلط وای غلط تا نو الله پاک گمراه کوي سوچ الله وش گمراه کوي الله ته هدایت کې شرط الله روشي فلا تذهب نفسك نجزي رخصة عليه القديمة حسرات د وجه د حسرتونو نه ستا روح دې د بدن نه نه وځي او خفه کېږي نه د وجه د خفګانونو نه د حسراتو مفهوم لرو دی په کار خدا چې عبرت راوړی وي خو چونکې پیغمبر خدا ډېر غمجن دی په مختلفو حالاتو باندې ځکه ورته حسرات ویل شو چې مختلف اسباب د خفګان پیدا شوي دي نه خفه کېږي باندې نه دې ځي رستا نه دې وځي رستا د وجه خفګان بېشکه الله واقف دی په هغې چې خلق یې بل دلیل الله غدا ته چې لګي هواګانې فتوسیرو اثارت پکارو کنه او شخص لري هواګانو صحاب درا نو بیا خبره چې کنه مضارع او حقایق حال ماضیه کو نو بیا وایي بس پورته کوي الله صحابه نوې پس پس پورته کوي دا هواګانې وې فسقناه بیا التفات شو مونږه بیا چلو الی بلدین میتین یو کلیتا چې غیر آباد وی دلته پکې هم وایي او بل کې مدارک وایي په کوم ځای کې انک میتون میتون دلته کې بیا د منتخا وضاحت کوي یو میت ته یو میت ته میت چې عملا مړ وي هغه ته میت وایي او چې آینده مړ کېدو والی نه ته میت ویل شي خلک پکې فرق دي اگر چې امام بخاری پکې فرق نه کړي میت و میت ضیق و ضیق حین و حی لا تشدید دخوی جوړ شوی دی او دلته پکې یو فی کلیات البقاء الکفوی المیت نو احیینا بس دیغه د ماضی په کار نه دیغه د مضارع په نوحی فی الارض نو بیا وایو دا کار بل لازمان کیږي ذکر په حین ژوند کې په اړه باندې کلمه دقه د بساس ورته کېدل کې نشي قیامت کې زمکا مرا قابل د حیات نه ده لیکن دغه شان دی اندامونه هم ژوند کیږي څنګه هواګان راپورته کیږي الله په دا اما مړی راغونډي او په دې باندې خلک ولي کې لکه څنګه چې ورې راغونډي کیږي څوک چې عبادت د بوتانو کوي او مقصد دا چې زور ورشم او غالب شم من کان العزت څوک چې اراده کوي د غلبي او د شرافت او د عزت نو دا خبره غلطه ده ځکه چې بل الله العزت نو خلاف راغو ټول د الله واتخذوا من دون الله آية بل ليكون لهم عزا آلهه غړي پر اجازه پر عزت سبب وشي فقط الله پر عزت دلته وایي فقط دی دلته اعتراض وکړه یو بل ځای الله فرمایي ولله العزت ولرسوله المؤمنین یوازې عزت تعالی دی دلته مستقیم کو دی هغه د خدای عزت دی هغه به ذات او رسول لپاره بل واسطه دی او ایماندار لپاره بل واسطه نه بلکې بوت دی واسطه واسطه دی الیه یسر کلمه طیب دغه خدای تخیجی کلمه طیبه سعود معنی خطل کلمه طیب کلم معنا کې جمع ده خو په لفظ کې لغوه د مفرد دی مخکې موږ ذری زمير د مؤنث استعمال کړو زمير مذکر او طيب دغه صفت شو شرجاني دی ویلې وان ته پکې بیا بحثونه کې چې کلم دې سم جنس دی او چا وی جمع ده په خصي شروع شنده مثال نو تر دې پټو او موږ چا وی چې جمع ده نو دا وزن د مفرد په شان دی په دې حالت په دې صفت شو دی الله تخیری کلمه طیبه طیب سماده هغه کلمې چې هغه مضمون مزیدار دي عقل سلیم هغه ته ټیک وایي خې غني چې کلمه توحید دا دار مدار د نجات ته نو طیب ورته ویلای شي عقل سلیم ټیک غني فرشته ټیک غني دې پوه شو نو کلمه طیب الله تخیل او قبلی دي والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح خېږي دی لره عمل صالح لګي يرفع او چتوي هو دې کلمه طیب لره دی وی وای امام او زب سے اختلاف ہوں مختار لو کل کلام هو لكم باي تعالى او هو لله سبحانه هر خبره چې باقي د خدای یاد شي غیر سوی سبحان الله الحمد لله لا اله وغيرها او هو لله سبحانه یا د خدای د پاره وی لکه نصیحت لکه خیر خوای لټول شو ول علم مثبت روان شاه چې مولا صدرا پاکبالي کې سوی دي د کوس طاهره ذکیه تطلق الكلمة على النفس هذا نفس كلمة طيبة كلمة طيبة الوفن بلا تخي والعمل الصالح يرفعه عمل لقي وجتوي كلمة طيبة دلته پکې د عبد الله ابن عباس نو حواله ورکړې شوې ده او هغه حواله مضمون دا دی یو سړی خې خې خبرې کوي لیکن عمل پاکه پشان وي دغه عمل بدلو خو واپس کوي من ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد رد كلامه رد كلامه على عمله وكان عمله اولى به ودې دا خبره نه ده او دا قول د سنیانو خلاف دی اهل سنت جماعت دا وایي چې عمل صالح دی ظالم قبلي کو کوي ته حق چې عاصی به تر فرایض ذکر چې خدای لري کله کراو کی بد قبلي دی شي یو طریقې دا نو دوی مدا چې عمل صالح عمل صالح يرفع خيجوي داجی پر عذاب دې سخت او مګر او تدبیر دې کسانو و یبورو دا پسا پاسکی خرابی کی د دې خلکو دا تدبیر ناکار دي ستا مخالفین د دې دا تدبیر خراب دي ختم دي بیا د ول او خلق من تراب الله په لکه تاسو تاسو په اعتبار اصل سره د ادم بابا نه حاصل خاورنا بیا د نطفه